آخر وقت مسند چې کله چوده نویر خطلیه ووا حجت لشفی رحم الله دا حدیث مبارک حجت ته په امام شفیع صاحب باندې فی تقدیره بذهاب سلسلیل په انداز لګولې د دشه ای مخستان منځو وخت لره کنه په حتمې دوکا د درې مهسې د شپې لره دا حدیث مبارک حجت ته په امام شفیع صاحب باندې فی تقدیره په اندازه کولې د دشه بذهاب سلسلیل په ختمېدلې او پتلې د درې مې ساده شپې سره امام شفیع صاحب د مستان مزو انداز لګوله ده کنه چې درې مې ساده شپې ته مو شي ختم شي باس مستان مې بنره کزو شو درې مې ساده شپې شپه د مشوم نه شری کېږي چې ستر ګاډي به شي کنه ستر ګاډي بنا د 14 رسبې په غنټه باندې کنه دا ټیم ملیم کې چې دا سې غنټه ده په درې حصے به تقسیم کې ا درې مې حصہ کنه دا د مستند ټیم ده دا غي وخت ده دا بخیری کنه د دوا سلسله نه راکړه په دې دی باندې راکزو ده امیر زاین دا حدیث مبارک دا حجت ته چې نبی اسلام دی 14 رسید مستند ټیم بشاره کنه واخر وقت شاحین لم یتل فجر اخر وقت مستان چې سپر 14 نیو رخت لیدا د مستان اغاث یا وخت ده کنه او یا بکی ده و اول وقت الوتر بعد العشاء اول وقت وتر پاس مستان مزنه ده اول وخت د ویتر الموضوع پاس د محسوسان مزنه ده چې کله محسن مې وکړي ایس د ویتر کنه ټیم ډیره شری شو که محسن مې زوړه کړه وی کنه خو زړه راول شو چې سپر د محسن مې نیو کړه امر ویتر کنه وخت یې شری شو نه ده و اخر معلومه تل فجر و اخر وخت چې سپر 14 نیو ختلیه یعنی په اخر شه د ویتر و د محسن زو ټیم یو ده 14 رسه خو په پتا شي فرق ده ا محترم زو دیګه شپک ته دی بولی شریک کیږي کنه او د ریوی تر وخت د محترم د کړو کې نه شریک کیږي لکول اسلام فی الوتر نبی سم دی وتر بری شي وی چې فسولها ما بین العشاء الى الفجر فسولها توس دغه وتر کې ستا په میوند محترم ده شه تر 14 خطو کې راسه دغه میوز یو شړه ده کنه قال رضی الله عنه دې مل فرمایي چې هاذا عندهما دا د صحابي نه کړه مذهب ده او په دې متن کې دی مذهب ذکر شوی دا چې د وتر وخت مسلمان ده بعد سری کېږي وعند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب په نوم دی وخت هو وخت العشاء وخت وتر وخت مسلمان ده اکیم ټیم نه چې کله مسلمان دې راوښو هغه وخت نه د وتر را راوښو نه یعنی د شفق ته ډیبول نه بعد شفق چې کله ډیب شو سپینوله ختم شو کنه بیا دواره راوښو مسلمان دې راودا وتر راودي ترتیب په دې شی واجب ده چې اول به مستانیس کې دنا بعد به وتر کې کنه ا دې ترتیب دی واجب نه به کنه وتر وته ورسې کوي مل به مستانیس ته مخه کوي چې در پزړې وی کوي ته وتر اول وکي مستانیس وسه پسو کنه به دا وتر نه کېږي ا دې وجه نه چې وخت نه دې وجه نه کچې به ترتیبی دی وکړله او ترتیب په نشان سره سکتېږي کچېر د نویره وه او په ویره باندې سره وشو چې مکه وتر اول د نوښل مستانیس وسره وشو بیا دا به تر صحیح دي ځکه چې کنه په خپل ټیم شې دې کړی دي مثلا چا مفتان مې وکړلو او دوی چې کوداس مشتا خو او داسې نه وو مفتان مې به او داسې وکړلو چې کله سلام وړو دینه بعد متیان زه متیان زه وراله باولې وکړې متیان زه وکړې سوې کنه او داس موت شو اې د څنګه تزاو داسې وکړو په تزاو داس مونږ ویتر وکړل و صحابه نه پنه بنده چونکه دا وتر سنت دی واجب دی نه دا سنت دی کنه او بعد دا سنت اخو دی کنه فرض دی اته بیا وی چې سپر دی مشپشین سره ورکه ته فرض نیو کړی دواره کته سنت شي کړو سپر چې درې رکعته مشوم هغه فرض نیو کړی دواره کته سنت مر نه شي کړل کنه او ته ورسې دی دا سه دا وتر دی پنه بنده سنت دی اول به مستلمی کې دینه بعد به وتر کې ها ځکه ټیم ورسې دی پنه بنده صاحبین پنه بنده چاہے واجب نه بلی سنت یې بلی بیا په کول شي داسې ټیم پر سي چې مستان ټیم هغه نه میوي کیسه مې تکریوا چې د دنیا کنه د مزکا دی باندې دې کړی ولی کا فرض کړی دوه خطه سیوا کړ په میوزي نیمه کړی دوه شمال طرف ته کنه دوه ته چرول شي ابدی په دې طرف ته دی ملکی نه دې طرف ته دی کنه دې طرف ته چې سي سي سي سي کنه ازم ځکه چې پوس کیم سار دا پوسه نقطه ده بالکل کنه دې ته قطب شمالي وتوي ا کتب سره چې په ویلوړ ده کنه ا د مزکه په دې سار باندې ویلوړ ده بل طرف ته شاید د مزکه لوند سار ده کنه د مزکه داسې شي دولس کی کنه دا سری چک دا وای سری ټیټ ده کنه او کود به جنوبي کنه خو هغه سار مشته نه شي دله امیست نه هغه پټ ده دې طرف چې سمره دول دول درې مې کنه بیا او ویلی شي کنه چې کله ورمسګه سرطان برش داخل شي یعنی دا جون میاشي جون په میاشي کنه هرمس دغه په دې علاقې باندې کنه بیا نه دی بیری دروشت غنټه دا ټول ورځ د دروشت غنټه کنه هیڅ خو مشته سو امزکه په دې میون باندې تقریبا میوسر شیر نږدې کنه هرمس دغه مشته په سار باندې چکار لګوي دي اریاټ غوندې کنه دا سره لوندې ګرځي اسار غوندې لګرځي کنه په سار مې سی به لوندې درې مې کنه او چې کوم دې طرف ته لکې دي دا څه نه سا ورمسته کو خدا سې درې مې به دې په سار باندې نرسي چې سمره باندې دولې کېږي کنه پوه چې ګېږه چې ګېږه چې ګېږه کنه چې هغه سار ته ورسېږي د ورمسته کنه دې په سار باندې نرسي بالکل کنه ژاندره ونې تلې چې ژاندره چې ګډېږي هر وخت به تللی راشي کنه چرخ یې یا لیدل راشي لیدل راشي لیدل راشي کنه کنه دوله چې درې میاوې ته لیدل راشي کنه نه ویل ډیبې یې ور مسګه دا شپې ورسې کم یاست شي کنه په دې جون میاشه تقریبا سلويشت ورځ داسې کچ ور مسګه دینه نه پټېږي ټول ورځ بلکې یو غنټه ولا پټه شي کنه درویش غنټه دا ورځ دو بلغاریا ملتا بلغاریا په ترابونه کنه یې نه چې ګورمه څه کچې ته ډیبه شي که نه بیا خو سرخي خو وي که نه اخو هغه چې مشوم ټیم نه چې څه پر سرخي پوتې وي که نه یې یا سرخي وي لوړوي چې ګورمه څه بیا لارو کېږي که نه ځکه چې ګنټه وخته په ډیبه دلې شي که نه په دې ګنټه وې شي خو سرخي یا شپک نه وي ډیب شوه هغه چې د مشوم وخت ویلور د ویلور د چې ګرس پاتر فلاته بیا ګورمه څه پر وخېږي که نه نه په دې حال کې باندې په دې سره سرویس ورې شي که نه په دې کول شي غرمس نه ګاي مستان کې په دې نیمه می دا به د مستان مس کو کنه به کو کنه کان ملکی چې مل می جد وخت ما څه کوي کنه چې د مستان و دې وترې وخت نیمه می بیا په باندې دا غړ مس ستانه دغه نه خلاص دي دې څنګه د پنځل منځه تلویر منځ نه دی دا د جګړې ولا مسله د کړه فقهاوی عالمونه په شي کنه ډېر لوی لمبي ولې لوی اختلاف نه په شي کنه چې په دې حال کې باندې میشتا او کنه شتا ټیم یې نه میمي اوس له فکر شي مس وی کچ د اوقات د منځه د پر د اسباب دي د غلمی فکر باندې پر کو د 14 چې 14 شي مزر باندې پر سبون مې باندې پر کو کنه درنګ د مشپشین می چې زوال شو د کله زوال د مشپین باندې پر کو ا مزګار وخت مزګار مې پر کې د اوقات اسباب دي دا دې کچ سبب نوي چې غلمی باندې پر کوي سبب نشته وخت نشته کنه خو مسبب باندې وي د غلمی باندې وي ا ل ا س پ ل ا ر و ل ا ب ي ا خلق د ي ك ن ب ل غ ا ر ي و ا ل خلق چې په مير باندې خو په کول شي داسې ټیم روشي چې د مخستان ټیم می څنګه نه پوهېدو کېږي که یې سر ګډي به شي بیا لا تر تکنه ګنټه بعد به بیا ختلی وي شپک یې ویلوړ وي سرخي ویلوړ وي چې کم لا تر ته خو موږ څنګه بیا وکړي بیا یې فتوا ورکړه چې توسه به کنه مخستان می ځکه ستا و د وتر باقي ستا په دې میو شي دا مرا ټیم د توبه سي تا سبول مدنه مخته چې وې تر په شکر مسلمان دا په شکر شي په تو باندې مشتا ټیم یا ګر کنه می مشتا چاغه د فتوا بکری تر لشي و ا بکری فتوا ورکړه چې تو څنګه ټیم شتا را ته څنګه سبب نشتا کنه نه په تو سم د غلمین ځان نشتا په دې باندې اختلاف سره جوړ شو ډېر بخښنه سره جوړ شو کنه بیا علامه شمس الایمه سرخسی صاحب یو طالب ته کنه سوال ورکړو و دا صلیب یو تر ولا شلو دا سولی په وچه ولا په دې بکلی صاحب باندې چې دنا پښتنه وکړه چې شپاور شل مدینه سمره پرز دي جواد المدینه خو پنځه پرز دي دا څه وتی چې پنځه پرز دي به بلوسی کنه دای پټ شي چې ته په ځنه حق باندې سرور پرز کړی دي چې پنځه نه دي ځنه خو دې خوش کړی دي ونه ځنه حالانکه قران او حدیث شکر ټول مدینه پنځه دي پښپاور شي هغه طالب په سره ولو د بکري نه پښتنه وکړه چې استوز په شپه وشل مدینه سه پروز دی ایستو دا ایستو په باندې پوه شو کنه چې دا غمولم د کوي موتر یې کنه ای وته چې تو نه دا پښتنه کې طالب ته ویل تو نه دا پښتنه کو چې یو سړی دا پوه شو چې سه پر دی چې سلویر پر دی ا مخ منزل دی و د لوسی منزل دی و د پښې منزل دی کنه ا سار مقصد یو سړی د لوسینه په څنګه باندې پرې دی دوړ وتی نه نشته کنه دا به سه پرس کو دې په حق شي پرس دي وای چې درې دي وای چې منډه مو جواب د سره ورا کنه یستو در لږه مو جواب د سره ورا اچا څنګه چې وخت وي یاد پینځ دی و چې پچا څنګه چې وخت یې دې پر سلویر دي اچا چې لوسینا پښوی کنه پر سلویر پر دي پښې چا نو لوسینا یې دې پر بدرې فرش ول مخته مې دې پښې دې مې سر مسله کو لوسینا خلاص ته چې محل یې نشته اصل قسم چې دغه جواب یې ورنو بیا هغه په پوه شو که نه خپل فتوی نه رجوع کړه چې دا خبره صحیح وکړه که نه یې کوم رجوع کړه چې ټیک ته په دې حال کې باندې که نه یا مختار مې د ویتر په نشته ځکه چې ټیم یې نشته هغه سبب نشته باندې او نر عالمون فرمایي فضل قدیر دا راځو که نه چې نه په دې باندې مختار مې فرض ده دا خبره چې مشکی که چې د اوقات اسباب دی و دغه المنځنه باندې پرس کوي که نه دغه سبب حقيقي نه دی حقيقي سبب خو کنه ا د خدای په امر د حکیم مسولاته هغه د خدای په امر کنه یا سبب د هغه باندې فرض کوي کنه خو چونکه خفیده مشته پات نه کی چې خدای په امر مت متوجه دی اس کنه متوجه امونه خدای په کلمه ذکر متربا غونه اې دې پر علاوه کوي نه خمو کړی کنه چې کله 14 شي بیا معلومه کا چې مو خطاب او مو امر به تو ته شوی چې مینځ کا دې چو د خو وینه کنه کا مو ژغ نه ور وکنه دا لګ چې کله مشپشین شي دا نور ور کړه تقریر ده بیا مشپشین یو ور شي کنه نه پاته ولاګوا چې الله په موته کنه امر وکړو چې مینځ کا اسکا دا ظاهري اسباب او علامات به معلومه چې اس امر موته متوجه ده حقيقي یو کنه سبب خو د خای په امر دا چې خفي ده دا خو ظاهري اسباب دي کنه حقيقي کنه دا اسباب نه دي نه دا ظاهري سبب ده نه وي حقيقي سبب موجود ده د الله پاک امر موجود ده کنه خطاب موجود ده منځنه به کنه خلق دا حقوق په دې باندې میس فرض ده یو کنه د معراج ول حدیث ته چې معراج مقابل د نبی سم باندې کنه پنځه منځنه به په پنځه باندې ودرېدل دا ټول امت پر دي دا څه چې چا دې پر سلوي دي چا دې پر کنه پنځه دي نبی اسلام ادر سلط عام رسالت ای خلک دې پرا د پیمار ده و دې دې پرا پیمار ده کنه کچېرې کنه زره خلک په مدینه سلویر وای به کنه تقسیم ته کړه وا چې په زنا باندې سلویر پر دې په زنا باندې پنځه پر دې ټول امت باندې مدینه پنځه پر دې ونه دې ټول پر پیمار ده ا د خلکانه بسم کنه پیمبر ده ا د په دین باندې دي ا د په دین باندې بدریمي او بل ا د جال حدیث ده په اخر واخر به دجال جواب شي نبی سم فرمایي چې ابي کله سبه کرای پښتنه وکړه چې دا به په دنیا شي سیور دي گزارا کو سیور دي بیوی چې سرویش پر دي سرویش ته کده حکومت پیو شي کنه خو یوال به دمر وجداوی لکه یو کول او یوال به دمر وجداوی لکه یو میاشت بل وردام لکه یو هفته او دا بکی به اسوي کده بکی ور دي کومه چې دي کنه ابي خپل ټیم ته وپاشي سبه کرای دا پښتنه وکړه چې یو ور چې دمر وجداوی لکه کول د مزنه به دا مړه چې ملک چې وارسي تیر شو سبول می بیا وکا بیا لکه چې وارسي تیر سبول می بیا وکا نه دا رنګ مفشین چې شي کنه ا مفشین چې وکي به کنه انتظار به دی وی کنه به بیا انداز وکړي چې کنه اس بیا مفشین شو وی کنه که په خپل انداز باندې ولې دی وای بیا به مفشین شو مفشین به کړه بیا به سټی مکنه ماتاره وکي وکي بیا به مفشین وکي بیا به مفشین کنه یې په درې سواله یوت مدینه ارتي اله په دې حال کې باندې کنه سبب نشته نه هغه وخت نه راغله کنه وخت په نیمه راغله کنه خو ته بیا مزګار بکې به کنه بیا مزګار بکې به کنه بیا مزګار بکې دا څه وی کنه په دې ور باندې ځا ولګوي کنه سترګه یې ډیبه شولا کنه دې مرا ټیم دا کنه اندازه ولګوي دې سبونه مخ شو کنه چې لا بلا فاصله ورا کته پر پر کو درې کته وتر به په شکړې کنه دې مرا مخ ته وکوي به کنه ورته سره پروخي به د سبو مزه پسې کوه نه چې کوم محققین علی مونږ یې ګدار هدو کنه چې په دې حال کې باندې کټې مې نه میا په دې حال کې باندې کنه غلمی شتا په دې ټیم چې درمیس کو منځه په پیره کوي فصل ويستحب الاسفار بالفجر دا مخشي چې کوم بیان وو د خو د مطلق د جواز بیان وکنه چې دال مدینه په دې ټیم مې شي دال ارودي اس هغه مستحب وخت نه وشي کنه چې په دې وخت شي ا بهتر وخت المزه پر حکیم کې مزي وخت نه دي ويستحب الاسفار بالفجر مستحب دي په شار ورو شکل د سبول مزو اسفار منه پر ورو شکل مستحب دي په شار ورو شکل د سبول مزو چې شار ورو شي اشیر نه دا مطلب ده چې د چو د تیاره و د شپې تیاره چې ختم شي د شپې یو کنه وشي ظلمت ته تیاره دو کنه ا چو د شي هغه تیاره هغه ظلمت هغه چې پوتې وي کنه هغه تیاره چې ختم شي ورو شي کنه بیا په دا ټیم سبول میس کا کنه دا ری وخت به بهتر وخت لکول اسلام اسر بالفجر یا سبول میس کا په شار روش کیستا فانه اعظم الاجر په دې شار روش کړی دا کنه ډیر ورته اجر دی پر ثواب دی پر سبو شه تخیر مستحب ده وقال شفیرم یستحب التعجیل فی کل صلاتنا امام شفیع چې مستحب ده کنه بیړه کړ په هر مشه حال مي په واټ فکر دا چې مستحب دي شق کنه سو بي ده والحجت عليهم ما رويناهم دلیل په دبو نه حدیث چې اسمه پیش وکنه چې د مر مطلقاً په آر مو شکنه تعجیل په وال شکل د مستحب ما بلا نبی سم زنا مدینه کنه مخر کړی دي اسفر بالفجر فانه عظم الاجر وما نرويه او درنګ هغه روایت چې میر به اس روایت کې مخکشي مو شکنه پاشه یو روایت ولا دا چې په تخیر بند الله دا تحیر سمرا تحیر په چار ده په ګنټه منټه باندې کنه کنه یا پته لګیږي کنه خو اصلي اندازه دا غو کنه فقها دا ترتیب او شي چې 14 اذان وشلو اذن بعد دمر مطالعه لکه کنه چې سړای کنه شل آیات کنه تلاوت کړی شي په ترتیل سره پارا مرام مله مرا مرا باندې شل آیات تلاوت ته وکړلو په ترتیل سره کاری وي بیا په دا مشه تصویبو کې اعلانو کې بیا خلک ته کنه خلک له متر چې ګیږي تا کنه یې سبو وخت وی کنه خلک ته بیا لانو کې بیا کښنه کنه بیا په آرام آرام سره کنه کچې شل آیات یا پنځه ویشت آیات کنه په آرام آرام تلاوت کړل شي بدنه بعد سنتو کې او بیا نه را بل میس کا کنه ان دغه سلويشت آيات پنځه آيات چې تلاوت کړو شي اذان بعد بیا په دې را باندې سبول مسکا کا په درې را باندې دغه یې سپار ده اوریا مې یار دغه ده چې په موضوع باندې ودرېږي کنه او چې کوم مسنون کې راته روان ده کنه چې کوم مسنون کې راته سنت کې راته په سبول مسوي چې هغه دې اصل آيات رسیدا یا سلویشت نه ونسه کنه سلا آیاتا سلویشت آیاتا تیرا وی کنه پنځه تیرا وی شپته تیرا وی کنه مثلا سلویشت آیاتا یا پنځه آیاتا کنه دا تلاوت په مزه کې المین د وکړو سلام د وډولو ته پاته ولای چې د المین منده شوه د امام یا د کنه او داس مونږ وو یا کپڑا مر دوړه وکوم ته چې مدري می سما چې بیا مندې نه وکي کنه او داس په شم او داس نو او داس په شرک راشه او داس نو کې کنه او بیا کنه په جامل مینو کې پارا مرام مونږ هغه کې راته چې کوم مسلمان کې راته سلوي ته پنځه سره ته په تیر کې کنه چې سلام وره چې اول مسلمان غنوي در باندې خطر دی کنه یعنی چې دوه وره مسلمان کې راته مزمس کړه شي دمرا کنه استرګه وخت نه مخ شي مزمس کړه بدا کنه مستحب وخته والابراد بظهره او مستحب ده کنه سړوله کړه په مفشین سره خو فسې په وړي شي اگر مې په مسم شي ا مفشین کنه د وخت نه مستحب دي تو سه دې مشمول کنه هغه وخت کې سا په سردي شي کې سا دکه چې سا ته زیته ګرمي کنه دا د سختۍ و د جوش جهنم نه دو دا د ګرمۍ په موسم کې دا واقعیا په شوی کنه ا حدیث مې د پر حجت ته چې په ویډي مشمول کنه ابراد او تاخير دا مستحب ده ولروایت انس او د روایت انس ته وجنه قال كان رسم اذا كان في شتاء نبي سم چې پکړه په ژمي شو بکره به زاره بیا به تعجیل به کړو بیړه به کړه په مشپشي من سره چې کله جمع به و و اذا کان فی صحیح چې په ویډی شي به ابرد به ها سړوړه به کوم شین سره زنا علمونه کړه فقها به لیکلي دي کړه چې داغه په ویډی شي نه وخت کړو داغه په سیشر ته سره د تخیر مستحب ده یو دا چې ګرمي موسم وي بل دا چې د علاقه د ګرمي ور علاقه وي کنه که د ساده لکه و ګرمۍ موسم ده کنه خوشول ده ورځ مک ته که ګرمي شت کنه ګرمي نه مخ سوې ادي که بیا په وال کنه په وال شکل مستحب دي او بل دا چې کیا په جامه باندې جامه ته کنه روزه که په کیر شي کې په بټک شي کې ادي که په کنه ایر کنډي ته لګول ده کنه بیا ادي کنه وخت نه مستحب به زوړه کنه اول ځکه زوال سره به زوړي کنه مستحب دي جامه ته خاصه نه روزه چې په لار شي د ګرمي وایي صحیح دا دو کنه که په جامع کې که به جامع کې که په کیر شي کنه په ویډیو شي کنه وخت کړ کنه مستحب دی چې کنه لسکی چا ګرمې جوش په ختم شي کنه که سردی لکه وي که ګرمې لکه وي کنه چې خو ځین دی ویډیو وي کنه چې ګرمې موسم وي وتخير العصر او مستحب ده کنه تخير د مزګار مو ده ما لم تتغير سمره تخير چې سپر ور مسګه بدل شي وي په ویډیو شي او په ژمي شا ا مزګار تخیر مطلقاً مستحب ده کوي وي کله مې کنه دمه چې ورمسه غني متغیر شوی لما فيه اګه نه په دوجه نه چې په تخیر شي کې ما نه پدو من تقصیر نوافل چا ډېر ولا د نه پلي ده ا مزګار مې نه بعد نه پل باندې نه پل مکرو دي نه فل ځل شي کړه کنه کچېره مزګار مسکنه تعجیل مستحب شي وکنه ساج زړه وکنه هغه نه مراد څه کوي چې تحویر د شمس په دې مالي میږي کنه چې دا څه کنه تعلیق شیر دی کنه بالکل هغه تعلیق وي په ور امزکه باندې شیر دی کنه کته یې بکنه یې په شک شیر دی کنه او په هغه یې به شي ګورمسګه تاسو کنه چې سرګې دنه نه پر کېږي کنه بدا یا ګورمسګه په خپل حال وکنه چې کله دې حاضر شي چې کنه چې سرګې دنه پر کېږي بعض بیا تغیر غلا ده کنه اسم بیا مکروه شری شو ده اره خبره ده کنه وهو ان يسير بحال لا تحال في العيون چې دا ورمس ده په خپل په دې حال باندې شي کنه چې لا تحال في العيون چې ورمس سترګې په دې شي نه حیرونه کیږي ورمس کې ته چکسه هغه سترګې دې نه وایي مته نیولا شي کنه بیا دا مکروه شي یو چې سه پرې کنه سترګې دې به نه پړ کېږي الا ما اګه ټیم سه چې مخشوي د سلس لینا ا درې مې د سپینا مخشره سه کنه تخیر مستحب ده ا مشوم نه به کنه شپه په ګنټه بده وای چو د رسه مثلا ا مشوم په په بوون دی کنه او پنځه باندې کا بوون شپه په باندې پنځه باندې کنه ا مشوم اذان کیږي او چو دا کنه په پوکام شپه باندې دوه سه ګنټه شوله سي مير ټاپو باندې پوسه کنه په بوند نه ده سلس ده کنه دې سه تخير مستحب ده لکول اسلام لولا انا شق الامه کدا خبر نه و چې زه به کنه مشکات و چې په خپل امت باندې سختی به چې په خپل امت باندې سختی به په خپل امت باندې لاخرت العشاء مو به د مستان مې امې په سر کړه وای الا سوس لیلا ا درې مې سه د شپې راسه امر به نه کړه نه کړه چې سه په درې مې سپاش پې کنه نو وای روغلی ا ن ب ي س م د ا ت م ن و ا او په مت باندې سروي لکه چې زنه خلک داسې چې بي مرون وي کنه شاته به خيبي نه وي چې بي بارام وي کنه اته به دا تکلیف جوړ شي کنه ځکه لزومن د دې سره نه وسته کوم ولأن في قطع سمر المنهي عنه بعدهم بلا دا پیدا دو پشه چې په تاخير شي قطع سمره د خبره نه کنه غوسول دي د خبره لړډول دي ا خبر چې انا مانا رغلیدو بعدو پاسه مسلمان مدنا سمر مانا د شپې غاپ شاپ سمر شپې غاپ شاپ ویل شي کنه ا مسلمان مدنا بعد د شپې غاپ شاپ نه مانا وې کچې شپې به څه کوم مجلس سره کو کنه ا دې نه مانا رغلیدو او چې مسلمان مې کومې جوړه وکي کنه هر کته به خبره نه وی رغلی بیا به کنه پام غلوته کوي پر پجامه شي به خني غاپ شاپ به لګوي کنه ځکه چې خبره وی رغلی نه دي په ګناه کې به مبتلا شي او چې محتاج مې ته ورسې کې کنه چې اده نو وخت وشي کنه هغه سمر په غاب خبره څخه خلک سره شي وي کنه خبيره به راغلي وي چې میس کو کنه په مخ به خلک درې مې کنه خبره تا اې دې ګناه نه به کنه خلک په دې باندې به باج شي په تاخير شي کنه غوسه ول دي کنه غاب شپو چې نه من راغلي دو وکیل چې صيفه تعجلو ویل شوی چې نه چې پوهیږي چې به زوړه کېدل شي مستعمزه وړي ورې سترې وي ګرمیا وی ورې سرګي کنه خلک ته حبینه ورغلی وی شپې لاندې وی چې مين نو وخت کې کنه به خلک د ندري می جامه به در کمیږي کنه کای لا تتکلو جماعت چې جامه در کامه نشي وتحیر الی نصف الليل مباحون رسول صلی الله علیه وسلم مستحب ده او تحیر انیم شپې سره دا مباح ده چې په سلسله ورو وکنه به نه مباح ده نه د سوق کړي نه د ګناه کړي انیم شپې سره لان دلیل کراته وهو تقلو جماعت عارضه دلیل ندبه وهو کتو سمره بواحد په دې کې چې پیدا شته په دې نیمه شپې نه وخت به رسې او نقصان ده پښه نقصان ودا غواړي چې جامه به درکا مشي نیمه شپې رسې به سکته ته هم کېږي کنه په دې کې د تقلید د جماعت خطر ده جامه به درکا مشي نه په چارو چې دا مکروه وي او پیدا دا غواړي پښه کنه چې کیم کنه شوکمن خلک ته وژونی دي کنه ها بیا میرا نیمه شپه بعد بیا مجلس نه شي کښنسل کنه ټول به خلک درې می کچې می ټول به درې می ځکه چې شپه نیمه تر شوی د خیبه ته به کنه سیک په بنه پوتې کېږي کنه غاب شپ تا خبره ګناه به خلک بچي نه پیدا شته په شی نو د بوره په چا چې ورسته شي کچې دغه سمر شي چې وکیا نشي هو د کراحت وجه د پښې دوه سره معارض دي ا مسکنه مباح یو بل نه کنه شاو بل یې بد وبله ځکه چې دلیل نه کړه حتی چې د جماعت نشکې کوله ده دا خو ستا خو پښې خو عارضه دلیل ندبه ا د سره د ندبه له دلیل معارض ده و وقت سمره به واحد نه چا باندې دل لیکنه خبره دي د خبره تر دي کنه بالکلیه فیربط الاباحه لنسبه يعني مشترس اباحت ثابت شو وإلى النسب الأخير مكروه وتخير نسب الأخيرة بدا مكروه